الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد سوره لقمان دی مکی صورت ته زور پکې د اصلاح د عقیده دی چې زمونږ او تاسو عقیده درسته شي په عقیده کې یو مسله د توحید ده دوستانو عبادت چې کوي صرف او صرف د یو الله کوي نظرانی او منختی چې کوي ور نظر عبادت دی نو چې عبادت دی دا صرف د الله کوي ها ثواب چې ثواب چاته ورکوي او بخې هغه وبخې د حضرت لقمان نه قران مجید یو دلیل پیش کړي ګوره لقمان ته وګوره هغه چې خپل بچی ته وصیت کړي ناول وصیت وته د توحید کړي خو خلک خو د ارچا خبره نه مني کنه د ارچا خبره اثر خو پې نه کیږي د هغه چا خبره اثر پې کیږي چې هغه لوی شخصیتي نو الله د حضرت لقمان شخصیت بیانوي الکه لقمان پیژنې سګوري معمولی سړی نو ډیر لوی شخصیت او هغه لوی شخصیت چې نو دا وصیت کړی نو وی ولقد آتینا یقینا ورکړیو منګه ولقد آتینا یقینا ورکړو مونږه لقمان حضرت لقمان ته الحکمت حکمت لقمان دا سوکو د د په تاریخ کې راځي ځنې خلک وي دا د حضرت ایوب علیه السلام خورین دی د حضرت ایوب علیه صلات و سلام خورینو او الله ول دون عمر ورکو چې د داوود علیه صلات و سلام زمانه وموندله او الله ول علم ورکړو داس علم چاریان بشي حکمت او د پوی خبره دبا داغه زمانه چې کم شریعت وو داغه شریعت مطابق به خلکو له فتوی ورکولې چې کله حضرت داوود علیه صلوات و سلام راغی باز د فتونه بند شنور بیا به فتوی داوود علیه السلام ورکولې چا وته وی حضرت اوس پورې به فتوی ورکولې دا اوس نه ورکه ناغه وی الا اکتفی اذا اکتفیتو زبزان پورا کوم نه بس ته کنه چې الله زما پورا والی وکړه ما ته څه ضرورت دی اوس پورې خو ما ته ضرورت اوس خو داود علیه السلام راغی پیغمبر دی اوس خو په کار دا و چې د پسې روان شو نو د دې وجه نه بیا د داود علیه السلام د مرګتیا هم کړې ده ډېر لوی علم یې حاصل کړی دی نو ما وی ځنې اکابر وی حضرت داود علیه السلام لقمان دا د حضرت ایوب علیه السلام دغه دی ښه خورین دی او ډیر عمر الله ورکړیو د داود علیه السلام زمانه هم د موندلې ده بعضې خلک د ده په تاریخ کې وی د قرآن یا د حدیث مسله نه د تاریخ ده چې کان عبدا حبشیه دا توری و د حبشو علاقې غلام و الله ورته بې اندازې حکمت بې اندازې پوهه ورکړې وه بې اندازې پوهه د ده داسې خبرې به یې کولې د حکمت چې د دنیا خلک به راتلل ده ته به یې غوږ کېښوده و یو ورځ ورته خپل بالدار وی انیک چې لاړ شه دا وزا لالکه او د دې دوه بوټې مال راوړه خو هغه دوه بوټې چې په ټول بدن کې بهتري وی ښه هغه لاله کړه او زړه ولا راوړو جبه ولا راوړه وی صاحب دا په بدن کې بهتر دی خوند کوي خوند کوي کنه کوي خیر هغه ډیر بلا وغه چې د کم نیکو بیا ورله ورکړه اوزه سوخ پس ویدا لالکا او دې کې چې دوه بوټي کمی خبيسي او خرابې دي اته وغورځوه دا غالاړه کړه ټک ټوک کړه زړیم ته وغورځاو جبم ته وغورځوله نور ولا راوړو نیک ته تپوس کوي چې بل ورځ مې درته وی چې هغه وزاله لکه او چې کمی بهتري دوه ټوکړي مال راوړنو زړه او ژبه دې راوړو نن مې چې درته ووی چې هغه خبیثې خرابې ته وغورځوه نو زړه وړه دې وغورځو دا ولې حکمت دی وایي صاحب دا زړه او دا ژبه د دې نه بل ښه نشته چې د الله په ذکر کې مشغوله وي چې زړه د قران د محبت نه ډکی د رسول الله د محبت نه ډکی د قران او د دین د محبت نه ډکی نو د دې زړه نه خولې بوټه بل نشته اذا صلحت صلح الجسد كله چې دا بوټه خو درسته شو کنه نو دا ټول بدن درستی دسې جبه جبه چې درسته یې که نه نو د ټول بدن نه دا ښه ده هر وخت کې په تسبیحاتو کې او په ذکر کې خو دا زړه چې یو ځل خراب شو که نه نو خراب دی بل نشته او دا جبه چې خراب شو نو خراب دی بل نشته دی و اذا خبث خبث الجسد كله زړه چې یو ځل ګنده شي کنه ټول بدن وسره دغه شي ګنده شي نو ما وی الله سه عجیبه پوهه دته ور کړی و حضرت لقمان دا پیغمبر او که بزرګو ښکلی خبره دا ده ښکلی چې پیغمبر نو عبدا صالحا د الله بندو او نیک بندو الله د دین ډیر لوی پوی ور کړی و عبدا صالحا نیک بندو نو وی ولقد آتینا چاته یورس تاسو کو چې دا دومره علم تا ته چې درکړی شوی دی تا خو دونه مدرسو کې سبق هم نه دی ویلی دا د ته د کم ځای نه میلاو شوی دی او ورته وایي چې دوه خبرې دي یو خو مې چې څومره علم څونه سبق مې ویلی دی او علم مې حاصل کړی دی فورا مې په عمل کړی دی ګوره علم چې د تعالی درک نو دا نعمت دی او عمل کول په شکر دی او ولا ان شکرتم لازیدنکم که تاسو زما د نعمت شکر ادا کړئ زه به زیات درکم نو یو چې مې علم حاصل کړی دی فورا مې په عمل کړی دی او بل دا دی دوستانو د علم د پاره تباه کوونکې دروغ دي چې دروغ کم سړی وي د علم نورانیت او هغه برکت ختمیږي نو ما چرته دروغ نه دی ویلي ولقد آتینا یقینا ورکړو مونږه لقمان الحکمت حضرت لقمان ته حکمت ځنې خلک وي خو هغه ډیر کم دي چې حضرت لقمان پیغمبرو نو هغوی بیا د حکمت معنا کوي نبوت پیغمبري لیکن عام خلک وایي چې نه دا پیغمبر نو نیک بندو نو بیا د حکمت معنا کوي پویا د دین پویا مې ورکړی و پویا او ما وتویلو ان اشکر لله چې ته شکر وباسه د الله الله د لوی حکمت درکړی دی علم درکړی دی د دغه نعمتونو شکر وباسه ومن یشکر چا چې شکر وستو د الله د نعمتونو فانما یشکر بشک هغه شکر وباسي خو لنفسه د پاره د ګټه د خپل ځان لکه چې د نعمتونو شکر دی ادا کو الله نعمتونه نورم زیات کی ومن کفر او چا چې ناشکری وکړه نو الله ته نقصان نشي رسولي فإن الله يقينا الله غني بي پروا دي زما استاد شکر نه حمید او صفت کړی شوی دی په خپل کارونو کې د حضرت لقمان شخصیت مو پیجند معلومیږي ډیره لوی هستی و ډیره لویه اوس د داغه نصیحت وورې دې سوی و اس قال لقمانو و اس او رایات کې هغه وخت قال لقمانو چې او وی حضرت لقمان لابنه خپل زیتا معلومه شو دا خبره په مور او پلار دا لازم دي چې ګوري خپل بچو ته نصیحتونه کوي خان دا ستاسو بچی دا د الله نعمت دی د الله د نعمت شکر ادا کې د ورځې خو کاروبار کوي ما خام چې لاړ شي ډوړې وخوري نو بیا د ماسوتنه پورې د بچی ځان ته راغون کې حالات معلوم کې څه کوي ته پوسونه ته کوي دسې د دین مسلو ته پوسونه تی کوي دا واړه بچی چې دي دوی خودونه په غټو مسلو نه پويږي خالی مونږ ته وروت الکه دوی قنوت تیر کا ابل توای تشهود تیر کا ابل توای اللهم صل وایا ابل توای سوره فاتحه وایا دا وسره دغه کوي دا به بیا تاسو بچی پاتې شي بچی د الله نعمت ته د الله د نعمتونو شکر ادا کوي شکر امداري الله هم په خوشاله کی نو سوي حضرت لقمان ویل ابنه خپل زیتا وهو او دا حضرت لقمان چې دی یعزه هغه نصیحت کو دتا دی خپل زیت نصیحت کو ورته وی الکه نصیحت بسنګ کې د مونږ زمیدار نه دی تاسو ته هم او به ویني زمیدار چې بچو ته دغه کوي وې د سور بچي جم منزل لا نړي نه نه نرمه جبه پستا او خوږه جبه دا استعمالوي یا بنیا ای بچړیا ګوره دا د مینې الفاظ دي ښا یا بنیا ای بچړیا لا تشرک بالله تشرک مکو د الله سره دا ورته اول نصیحت کوي بچیا اسوک د الله سره مشرک کوا ولی ان شرک یقینا شرک چه دی لظلم عظیم دا دی ظلم لوی دا دی ظلم لوی په ظلمونو کې لوی ظلم دا دی چې ته مخلوق راوالی او د خالق سره برابر کی بیا مسله پکې منځ کې راغله د لقمان د حضرت لقمان بیان وشو بیا الله پاک نفرت او خلق یې ری د دغه نه د شرک نه چې ګوره شرک ډېر لوی خطرناک څیز دی توحید د الله توحید دا لازم دی ووصینا الانسان حکم کړی دی موږ انسان ته بوالدیه د ښه کولو د مور او پلار سره هلکه په دا کور کې دی چې پلار او مور ده د دې سره ښه کوه بوالدیه په ښه کولو د مور او پلار سره بیا خاص کر دا مور مو بیبی نه ده حملته اوچت کړی او دله امه خپل مور بیبی خپل مور بیبی الکه ته په خېټه کې اوچت کړی وي وهنن په کمزورې سره علا وهنن د پاسه د کمزورې د خزه محترمه چې په خېټه کې بچی وي اره دویم ورځ د مخکنی ورځ نه ستړي او کمزوري سونه بچي غټي کی د دې دغه کم دته دغه راځي سستوالي بدن کې او دا بیا او هوی اوس خو لږ اسان شوي په خوا دا درد زه چې په خزو لګي د پیدایش د بچي درد او بیا دا کله پیدا کیږي مړ نو د مرګ او د ژوند خبرې نو وهنن په کمزورې علا وهنن د پاسه د کمزورې بیا چې بچی وشي دا دوه کاله یا پنځه کاله مور ورته همدقسې شوګیرې کوي وفصاله او جدا کول د هغه د تینه فی عامین په دوه کاله کې عام طور باندې د ماشوم د دتی د ورکولو دوه کاله او ما وته ویلی دی ان شکر لی چې ته شکر وباسه زما زما بنده زما د باندې احسانات ډیر دي زما شکر وباسه خو دویم نمبر ولی والدې که د خپل مور او پلار د ځانونو نه تاسو کینو تاسو د خپل بچو سره څه کوي په ځان نه یې په خپل یخنې نه یې په ګرمې نه یې خو منډې وهې بچو له سړی چې بیا بچو سره کینی ښه شعر دا نه غواړي لړه چې زه وخورم بچي ته ورمخکې کوي نو د بچو باندې د مور او پلار ډېر لیحه کی ولی والدیک او د خپل مور او پلار الی المسیر او خاص ماته دی واپس کېدل ستاسو که د دې خبرو خیال هم ساتلی زه به د لاچر درکم اوس وګوره مور او پلار سونه واجب الاحترام دي خو که دغه مور د ته وی چې بچیا شرک وکا او دې پلار د ته وی چې شرک وکا نو ګوره شرک دونه خطرناک دی چې د دوی د وجه نه بیم نه کې او ته خپل کار کوي و ان جاهداک او کچری کوشش وکړه د دواړو پتا و ان جاهداک او کدی دواړو کوشش وکړه پتا علا ان تشرک بی د دې خبره چې ته شریک کې زما سره علا ان تشرک په دې خبره چې ته شریک کې بی زما سره ما هغه شی لیس لک به چې نشته د استاد لپاره په شریکولو د هغې باندې علم څه دلیل نو فلا تطیعهما ته تابعداري مو کو د دې دواړو ګوره شرک دونه خطرناک دی چې د شرک په باره کې به د پلار خبرم نه منې د مور بم نه منې و دا مکو چې ډنګ و پسې راوالي تا ما ته ولې د دې شرک خبره وکړه د دې بيدینه خبره راته ولې وکړه نه وصاحبهما او جون تیر و د دې دواړو سره په دنیا په دنیا کې معروفن پنې کې سره او په دنیا کې زده چا پسې ځان لمشر سوک مقرره و وتبع سبیل من او تابعداریو کده لارې د هغې چا انا به چې څوک رجوع کوي الی ماته کم کسان چې ماته رجوع کوي د دیندار خلکو دغه کوه چې بی دینه خلکو پسې روان یې حالات بم دسی لکه دا موجوده وخت او څوک بم په یو زغلی او څوک بم په بل زغلی کمړې شوې مرګم خراب دی او که زخمیان شو زخمیم خرابېدل دي د دې وجې نه تابعداري وکړه د هغه د لارې د هغه چا انا به چې څوک واپس کیږي او رجوع کوي الیه ماته جون چې تیرې داسې جون تیروه چې الارض کې ته الله ته رجوع کوه بیا به خیر سره مړ شي ثم د دینه پس الی مرجعکم بیا ما ته دی واپس کېدل ستاسو فانبئکم زب خبر درکم تاسو ته بما په هغه کنتم تعملون چې تاسو وکولو درته به ویم چې د چهارشنبې په ورځ باندې سار چرته وي ترجمه لتلې وې کنه هغه بل ته به وېست په پلانی ټیم کې چرته وی جمع لتلې وی کنه ما خو لیدلې چې جمع لتلې وی هغه بل ځای کې چرته د دین یو مجلس دی الله به ته وی هغه پلانی وخت کې د شپې ما سوتن خو هغه پلانی د دین مجلس ته تلې وی کنه هغه بل چې هغه نور یې هغې نه به هم تپوس کوي نو زه به خبر درکم تاسو ته دلته مراد د خبر نه څه دی امیدګله بدل ورکول بدل ورکول خلک وایي که نه ور به شي خبر به شي بیا وته سوی یا بنیا ای بچړیا انها یقینا دغه خصل دغه بدکار انها یقینا دغه چې دی ان تکو کچریشی مسقال حبت ان په اندازه د یو دانی دا ته چې کوم بد عمل کې او بد خوی چلی او دا ستا بد خوی او دا بد عمل د دغه په اندازه شي د اوری د دانې عمره انها یقینا دغه شي دی ان تکو کچری شي هغه مسقال حبت ان په اندازه د یو دانې من خردلین د اوری د اوری د دانې عمره ستا یو بد عملی او هغه بد عمل را واخلې او چرته په تیګه کې دننه پټ کې دننه او دا تیګه واپسې بنده کې او الله ته ووایې چې رب هغه چرته دی الله به درته ووایي پلاني تیګې منځ کې پروت دی د الله دومره علم چې هېڅ څیز د الله د علم نه پټیږي نه تاسو ته ما یو ځل ویلی و خردلین اوری ته و مونږه معنی کو اوره دا په لارو باندې سپرلی کې وي خلک خوري اسې تریخ غوندې خوند کوي او تاسو ته ما خبره کړې وه مونږ تلي عمرې له نو زمونږ ضرورت تیلو ته راغې د سر تیل نی نو ملکو که څوک هغه لاړ تیل راواغشتل په هغه بوتل لیکلی و زیت خردل د خردل تیل بیالته یو کس هغه نه ما تاسو کې چې دا دې ته زیت خردل ولی وی وی چې خردل دغه ته وی کنه دا شړشمو ته بیا چې رالو دغه ته تلو دی خټکو ته په دې لاره کې یو مدرسه وه نو هغوی یو باغ جوړ کړي مدرسه کې د قرآن مجید کې چې څومره د بوټو نامې راځي هغه بوټي هغوی هلته کرلي نو په هغې کې یو د شړشم کرلی او هغه باندې بورډ لګولی خردل نو اسی مونږه معنی کو خردل اوره لیکن موجوده وخت عربی کې دغه ته وایي شړشم د شړشمو دانم نری وي مسقال حبت ان په اندازه د یو دانی دانی من خردلین دوری دوری ګورې دانه به تاسو لیدلی ډېره وړه دانه د اوری دانه ده او دا دانه بیا ته راوالی او په تیګه کې بنده کې او دسې بنده کې چې چاته پته هم نه لګي چې دا تیګه چا ماته کړې ده فتکن او شي ده فی صخره په تیګه کې او فی السماوات یا په اسمانونو کې داسې دا اوری دانه داسې اسمان ته وغورځې بره اوس الله ته وی چې رب اوس را لروړه نو یاتی به الله را بوړي هغه له الله دا د محاورې مطابق دا معنی کوي الله به هغه دانه د تروړي چې ها وده واله ده دا د محاورې معنی ده په عربو به لوبې کولې وتبیو تبیویه لکه موږ پښتانیم کو سترګې پټې کا نو سترګې به په پټې کړې نو موږ ولا سپلې چرته پټه کیو تاسو به هم کوي اوس را پیدا کا هغه سپلې هغه نشي پیدا کولی منډي وی وی لګ ځای کې الله دومره عظیم علم دی چې په دې اسمانونو کې او په دې ځنګلونو کې دوری د دانې عمر یو شی راواله او چرته پټې کېده او الله ته وایه چې رب دار له سره کده ته درکې چې هنده دی دومره عظیم علم دی ان الله یقینا الله لطیف خبیر هغه ډیر مهربان او خبر په هر څه دی حضرت لقمان خپل زوی ته د درستېدو د عقیدې مسله کوي بیا ورته د اعمالو خبره کوي بچو باندې د اعمالو د درستېدو د غم خواري پکار ده سوی یا بنیا حجب پستا ای بچوړیا اقیم الصلاه او درو منځ بچی د منځه اهتمام کوه د منځه چې څومره پورزی دی هغه درسته کا و امر بالمعروف او امر کوه خلکو ته د نیکه دقه مسلې را لو خلکو ته بیانوا وانها او منی کول کوا عن المنکر د نارواونه خو ما وی امر بالمعروف او نهی عن المنکر ګوره دوستانو دا سه معمولی کار نه دی د رسول الله زندگی وګوره د نبوت نه مخکې د دنیا خلکو د مکه خلکو به د رسول الله څومره قدر او عزت کو سبه وتوی صادق امین چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کو خو چې کله الله وت نبوت ورک او دی وکړه چې دا کوي او دا مکوي روره د مکې خلک او ابو جهل ټول دغه شو خلاف شو دونه مجبور شو چې بیا مکه مکه پرې خو هجرت ته وک نو وی دا لار ډیره سخته ده نو چې سخته ده نو واصبر او تصبر وک علامه په هغه تکالیفو اصابک چې رسیدلی وی تا ته ان ذالک یقینا دغه چې دی من عزم الامور دا د کلکو کارونو نه دی عزم قصد وی امور کارونو ته وی من عزم الامور د اراده کړی شوی کارونو نه دی الکه خلق د دسې کار د پاره قصد کوي تاسو بیا کنه تاسو معمولی کار ته اراده نه کوي مړوي دا څه کار دی خو چې کوم لوی کاری نو هغه ته خلک هر سړی اراده کوي نو دا امر بالمعروف دا نهی عن المنکر دا دومره عظیم کار دی چې په کار دی ته خلک قصد او اراده وکړي دا دغه قصد کړی شو کارونو نه دی بیا مسله ده اخلاق وته بیانې بچو ته اخلاق هم بیانول بچیه تکبر مکوه لوی مکوا ولا تصعر مونږ ته به استاد وی چې بچو الله به د باندې داسې حالت راولي چې دا موجوده حالت به ته معمولی ښکاري و پورې به خان دی خو یو به دا کوي چې لوی به نه کوي چا ته به سپک نه ګوري خپلو کې به یو بل ته غوږ دی خبره به وړي للناس کې للناس کې د لام په معنا د عن سره دی یعنی عن الناس د خلقونه ته مگر زوا ان مخستا للناس د خلقونه کې نه مړه تسې لازم مخته واړی مگر زپزمکه کې مرحن په تکبر سره ان الله یقینا الله لا يحب اغه محبت نکي کل مختال د هر متکبر سره فخور چې هغه فخر کوونکی وي بچیه په ځمکه به ګرځې څنګه ګوره د معمولی معمولی خبرو وینام وته کوي وقصد میانه روي کوه وقصد میانه روي کوه درمیانه والی کوه فی مشی کا په خپل تک کې بچیه چې په لار ځې داسې واړه واړه قدمونه ماله دا هم د خزو قدمونه دي او د تکبر قدمونه دي او ډیر تیز هم مزه په لار چې تیز دا د انسان هغه وقار او درنوالی ختمي درمیانه زه م په کلار چې دا واړه وقد او نه منډي درمیانه وقصد او میانه روی کوا فی مشیکا په خپل تک کې او بل دا دی دا آداب دی دا بچو تم خایه او تاسو هم ګورې د دې دغه کوي ښه دی وطن کې دا مسله شته چغې مو وهې چغې دا مو خبره کې سړی دی الکه داس الکه دا کار داسي اجی صاحب دا خبره دې سي دا نه اجی صاحب دا چغې نه دا انسان د اخلاقو خلاف دی هسې قرآن مجید تاسو ته وایي تاسو باندې د خره اواز ښه لګي که بده ګوره قرآن مجید نظار شمس عجیبه سړی پوهیږي د خره اواز ګوره هر چا باندې بد لګي هلکه د خره په اواز کې ولې هغه نقصان پکې څه دی خو تیزوالی دی که نه نو څنګه چې د خره واز بد لګي ځکه لګي چې تیز دی نو د شي چې ته تیز شغه وهي نو دا به په خلکو بد نه لګي وغدو دو او خکتا کا من صوتی کا اواستا ولی ان انکر لصوات یقینا بد د اوازونو لصوت الحمیر اغا اواز دی د خرو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه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 د قران او د حدیث خیر او برکت له دنیا کې مراکې زمون کورنو بچو ته ورکی رب د دې خیر او برکت نه پرز د قیامت موږ مه محروم وي خپل ملګرو ته په اخلاص دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډیر خو کی الله دوی له دې راتلو د دې کې نستو دنیا آخرت کې الله جر ورکی زمونږ نه الله په خپل بچو خوشاله کی الله په خپل بچو خوشاله کی په حلال کاروبار کې وته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي زمونږ نه الله د هر قسم پریشانو حف او د هر قسم مصیب او تکالیفونو حفاظت وکي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیمارانی رب ته وته شفا کامله ورکي رب ته وته شفا کامله ورکي خاص کر ملګری بیماران دی خو ته دعاګانې وکي ملګرو کورونو کې بیماران دی خو ته دعاګانې وکي جوابونه خلکو را لګلې دي زنانه خوارانه بیمار دي بیماران دی خو ته دعاګانې وکي زمونږ یو ملګری دا وی خپل سوګ دی سعودي کې وته سم مسله دا غیله دعاګانې وکړي چې الله کامیاب کړي سم مسلې وته یې کاغذونه الله غ درست کړي د بازار خلکو تم دعا وکړي د قوم تم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي الله پاک دا کومه موجوده او سختی او پریشانی ده د الله په خوشحالو باندې بدله کړي وصلی الله تعالی